نو تا ته ما کتاب درکو وحی می در ته وکړه د خپل کتاب نوی چې سرنګې دې بیان د کتاب او سرنګې دې دعوت ورکول ایمان طرف ته معلومه دا شو چې څوک د دعوت کار کوي څوک د رابللو کار کوي خلکو ته هغه بخامخه قران ذکرې کو قران نس ضرور ادم وا چې زبد یقینو دی مان خبره خلکو ته پیش کما د سره پیش کې چې زما مور مړو نو زما پلار پویو نو پاغي په صدا کار کړي او ځکه کو دا دلیل دی دا خبره ځکه کوم چې فلانه پیر صاحب دا خبره کړو الکه چې دا کتاب تاسو سره موجود دی نو نور سيزون راوالا په قران باندې او تعالی کدا ټول خلق پیرانو مولایانو زبرکانو عوابو سلوه کال پیغمبر امین او صادق باندې مشهور صادق او امین دي صادق او خلکو با امانتونو هغه سبه کې خو دا دا چې خلکو منلو امانتونه به سره کې خودل خو چې کلا غل او کې اوس د الله کتاب نو او هغه د ایمان دعوت نشور کوله لا عمل سره نو قانون سره نو مشن ور سره نو تو چې کله دا الله کتاب پر نراغه او هغه زدکو هغه باندې عمل کو خلقو ته ملاوي د لګ لګ نو چې شورو پیغمبر پاک وکړه کله یو صورت بیان کله یو آیت کله دوا نو داغه پروپاګاندا ګره د خلکو حضرت زید رضی الله عنه ابو بکر مشرانو کې وو بارا لاس چن کسا نارینه او زنانو دیار لس کالا مهنت پیغمبر په زور او شور سره کاو خلق ودا کاذب دے خلق ودا ساحر دے خلق ودا لیونے دے وګوره ابل یو مخبره کې ما بیان وکړ نور مسلې بیان کړ توحید مسله بس مختصر بیان وکړ خلق و تعالی خسته مسله ډېر مزه ده پروفیسورانو کمشنرانو ما وی ما ځکه هم مسله وکړ چې توحید مسله پکې بیان نشو کما د توحید مسله بیان کړې تاسو به دا ډېر نفټه ده دا ډېر ناکاره ده دا سره دا سره به پیغمبر نه خسره ما ته شاباسه په پیغمبر باندې کار گزاري چې چا د توحید आवाज د الله دی کتاب نه پورته کړي رورا هغه ته څوک صادق او امین او خسرې نه زدا فتوی قرآن ذکر کړی هغه موسی علی السلام چې د الله دین مخلوق ته رسې فرعونانو ته رسې نو فرعون بیبانا یو خوا خلق را جمع کوي موسی علی السلام د الله د دین د پاره بل خوا فرعون خلق را جمع کوي د موسی علی السلام او د الله د دین په مخالفت کې ظاهری کمزور او کړه ځکه کړي به سرولې ځکه مزدوری کولا د شعیب علی السلام کړي سرولې عجزو همیشه عجزانانو چې کوم आवाज چت کړي دي محلات بادشاہانو ته رسیدلي او پر صحابه تاریخ گواهه دا خدا وای د موسی علیہ الصلات والسلام ملګری دې شاګرد دې رجل مؤمن هغه سوې ازما قوما د موسی علیہ السلام خبرو منی داغه تقریر باندې عمل وکي یو ورځ بلا سراشی چې زبنه ما موسی علیہ السلام بني او تاسو به موسی علیہ السلام په خبره پس ارمان کوئ او لوی سره قران دی د سنت دی قران دی تلاوتونه دي سکار کا سب نشو کوله خلک د لوګي نه مر شو دی له درسونو قران نه زده کوي چدا قران د سره نه خدای ګواله ک پګېډه مور شو چدا قران د سره نه خدای ګواله ک ستاته اطمینان او خوشحالي میلاو شو بادشاہان ګورا او په تخت د بادشاہي ناشته او پریشان دي دارنګي کومولواله دي ک امن دي ک پریشانی ختمول لرو په دې کتاب باندې بل څه نشته رانا هغه بهرال چاغی رانا فایده وانه غستا بیا سړی د خپل بدن نه خبر نه په تیار کې بیا د خپل بدن د اعضاو نه خبر نه چې اسنه کې دې شمار ما سره نږدې او زما په تراشي ځان ته بچ کې بچکول شي ځان په تیار کې پته او ته نشتا سوینی نه الله وی چې چا سره قران نه نو دا په تیارو کې دې مار بم چې چې دې لړم بم چې چې دې دارنګه قسمه قسم اذیتونه بدل رسیږي پته او تنشتا ولې قران او ته معلوم نه دی چاته چې قران زده شو عمل په وکړو دا بدا سي صاف رڼا کې لکستان چار چا پیرا بل کو نه لګېدلې دي نو چې په بلب کې معمولی ماشم راځي اگر لري کې چې معمولی شي تا ته میګه یا پر پر کې راځي نو امول په لاسور کې سندور کې او یوازې د قران نه تعبیر پر انا سره نه کې سوره آسماني کتابونه چې د بلن نه راغلي دي دا ټول نه قران او تعبیر په نور سره شوی دی تورات دې امرنا دا انجیل دې همرنا دا زبور دې همرنا دا مایده کې سوره پورا آیاتونه راغلي دي او قران خدا دا نه قران نو مخه غم د هدایت او چې قران راغی هغه ټول منسوخ شو فما او پتا تورات لستلوس خندي بد دي نقصان اوس کو تورات دي ګناګاریږي حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه تورات لستو نبی علیہ السلام چې ګولې د نهاد غوسه شو د مخه تورات راوړسته او مردا سکه دا وره یره د الله کتاب لوستل خلري دا ځکه چې په خواني سوره کتابونه راغلي وو پای کې غلط خلقو نقصان کړو دنه دنه ایک تحریفونه شو ځان په کې خبره منډلې بې ایمانو يهودو نورو هغه بچنه دي پاتې شوی کتابونه نو د دې وجه دا نبی علی السلام غوسو چې دې کې بد سامخه ته داسې خبره راشي چې هغه به يهودو د نکړي او ته په عمل وکړي مو آیا نور کتابونه هو قران لستل ان شاء الله تر قیامت پورې دا د خلکو د نقصان نه بچ دی او بچ به احادیثو کوم خلقو داسې احادیث دنه کړي مزمز کې امام بخاری استاد حماد بن ابي سلمہ لوی محدث دی حماد بن ابي سلمہ او هغه چې کله د یوې خځې سره واده وکړو نو هغه کونډه وه داګه سره پرکټه راغلو نو هغه پرکټي علم کړو علم یې وکړو ماهر شو خدای په نفس قدم نو ابن بلاوجا دا غنو د خپل بلندر په کتاب کې سلور زرا یا سلویخ زرا قریبا سلویخ زرا احادیث زان هغه دن کړی من مسکه دې دې کې پینځه دې دې کې شپږ دې دې کې درې داغه د مرګ نه پس شاګردان وی س کتابونه روانه چا وګړو چاپی کو خپل استاد هغه شاګردانی هغه مقتدیانی می وې کده مولانا صاحب د عالم سیدا کې چې تاسو نسخه چې شایع کو حلق په فائدې والی چې کتابونه میدان ته شو او هو دا خو نه نقصان شوه هغه شاګردانو ته د خپل استاد حالت معلومه شو دا د عقیده نه بادشاہ ته خبر اورسېدا بادشاہ د زمانه ډېر مسلمان او ډېر نیک سره و دا بس کیږي واهتم بذلك المهدي مهدي بادشاہ ډېر عظیم شان دا خبره واغستا چوغورا دې سره بو سکیږي د علاج با خو مرشه د دنیا نه ابن ابي الاوجا گرفتار کداغا خلق پاغه شوبه کولا وېزا دې پر کټه سره چل کړي بادشاہ گرفتار کوي نه وي تا وجینو وی خندل وی ما په مر کې خدا سے کار مې تفریح دې کې خیر چې ان شاء الله ټول مر پریشان او مصیبت کې به دا سے کار مې کړه د خپل پلار په د خپل پلندر په کتابونو کې او سوره او دوره دوره احادیث ما د نکړي دا په کتاب کې دا کم کوم باسه هما ته معلوم ده بادشاہ علما نو غوښتا چیرې دې هلاک بسنګ کیږي دا احادیث ګندا خرافه لکه اوس هم خلکو حدیث کې راغلي لکه حدیث کې خدای هغه حدیث دنه کړی دي هغه حدیث هم خلک بیانې بادشاہ علما نو غوښتا خلک لا جواب شو چې دې لاس کوډه مشکل دی دا غ زمانه لوی مورخ الله دې په زړه رحمت الله ولي لوی مورخ خطیب بغدادي رحم الله دا رنګ امام زاهبي اغلول علماء ودا کتاب اس پروانشته بچا دی دا بالکل وې سو ویلې دی وې دورا وې دقه به ان شاء الله زو باسم داغه د کتابونو کمال به وخت پکاري دا څه علماء دې دنیا لیدلې دي دی. وې ډیره غلا کمیټه کې ناستا د علماو ځکه دا خو لوی بدنامي و او چې سوره هغه ویلو هغه حدیث په ګنته یو یو شروع شو داغه د کتابونو هغه ګنده حدیث وکړ چې مسوده صحیح شو صفا شو بیا غشای کړه خلک چې شاګردان یې سلو شاګردانو ته خپل استاد حالت معلوم او مقتدیانو ته او عوام ته چې دا خو دې قبلي استادو کم چې دي کتابونو کې لیکلي کله کله خلک په یو کس باندې الزامونو کې دا چې وینا مله دا خاصه کولا فاتي مو ته خپل استاد معلوم دی مو ته خپل مشر معلوم دی چې هغه دا کارونه نه کوي په توحید باندې امام رازی چا سره چې توحید او ایمان پوره سچ نه توحید علم د قران سره نه الله او یا عمل له وته څنګه عمل له او چې دا جامع به ساخلی ټوپی دا پټکې له روح المانی داغه جواب کوي وای صوبه کفنه داغه جامع باغ باندې په ژوندینی کفن پروت دی دا دا کفن دې په ژوندۍ نه پکې ګرځي مزه کوي دا کفن دې باغ پروت دی مپس خیره چاته چاغه معتبر خلی کیو د دین نه واقف نه اب ژوندۍ مل دې کفن پراته دي او هغه غریب زمیدار هغه عاجز طالب عالم شیخ صوفي چې چا د الله د دین او د کتاب سره تعلق وي هغه سره هغه ژوند دی وروړه او زه دا غي بیان کوم د الله دی کتاب رڼا دا ورنا وا دا چې خپل قانون او خپل مشن اغل ور کوم دا غي د بیان خلکو ته کوي او د تیارو نه روباسي دا رنګ د قران د تعبیر په نور سره کوي یو زنه سورۃ اعراف یو سل معتبر نه کامیابیږي سواغ بلار شي ارث ختم پوشه حال که بادشاہ دے که گدا دے اپ خپل دی خود قران والا عجز دے عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کامیاب نبی علیہ السلام صحابه خلق ته ویلو زمان نو رست قران دے ابن مسعود نزد کئ او ابن مسعود دورا عجز او غریبو چې کپڑے ته ټوټه لګېدلې او په مزری به ګړې په سب سرولې په مزری به ګړې سرولې عجز او دور کمزور او ایمان طاقت او علم د قران په کې دورو چې دا غنه په چا چا پر صحابه 24 غنټه لاستو نبی علیہ السلام او داسې आवाज غل الله ور کړو داسې علم الله ور کړو په مېرو کې پس خلک ګرځیدا ابن مسعود به کم ځای کې ګړې به سرولې او قران یو ځای کې بکیراس او قران به شروع کړ کله کله وو ته نبی علی السلام په حدیث کې راځي اے ابن مسعود قران وایا وی هغه څنګه ته قران وی ما پتا راغله دې وی په ما راغله خو چته وی نو مال دې رمضان راکې هغه ګډوا هغه زمیدار هغه عاجز هغه ملنګ داغه د خپل مسور مزه پوشه دا باجز نه چې راجز نه نه عجز وي د یو سړی په نس کې به یو سړی عالم وي ډیر پرېزګار وي طالب وي غریب وي او خو د خلکو په نظر کې به هیڅ نه هغه د الله په دربار کې لوی سړی ګوري ښا دا معنا زکه او دا معنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د سورته محمد بن لسم آیات باندې کړی دا باقاعده حوالم دلخه الہ معنا حاجت پورا کولو والا الہ معنا ورکولو والا د الہ معنا اغستلو والا د الہ معنا عزت ورکولو والا د الہ معنا د ذلت ورکولو والا الله وی داستا کار نه دی دا زما قانون دی زه دې کرسي نه کوزوما ز پاغه دې خېجم بس ان خدا کار کینو اوس معلوم دي خلک سب سکه سب سکه تو دنیا کې خلک یو بادشاہ پس خلک لګیا دې دې کوزوما ز پدا ز ودرېګما الله وی دا زما کار دی دې ذلیل کوم الله وی دا زما کار دی تاسو ته آل عمران نو ویل شپږشتم نمبر آیات کې قول اللهم او دا هم کې دا میم شونډه د بل شونډې سره جوختيږي قل اللهم نو موږ د اولیاء او د درباونو سره ځان په وسکو د پیرانو سره ځان په وسکو د قبرونو سره ځان په وسکو د تعویذګرو سره ځان په وسکو تعویذ راکه چې بچم ډیر خلق ما ولیدا مخه ته قرآن په نو یو کس ته وي هو زه په پنځل زره روپۍ باندې ډریور ما نن دا غتره ډمپر چلی په نو ته ګار کم احسان زی ولیدم په یو ځای باندې او زی ګار خپل ګار کې کېنل په خپل کوڅه کې کوس کړم پیدا جوړ نه مولانا صاحب داستا سو دوار موږ چې دې خلکو قدر عزت نو کوم بس کو زما سه حیثیت او دور دیندارا او چې سوس مناسب نو هغه وکړه خدا ارز بهر ال خدا د الله لاس کې دا او الله دې بند پیړې روانه کا الله بند پیړې روانه هما او دوی الله ویاغه چل با سبب شوی چې بند پیړې زما روانه یو سړی غریب دکان کې ناز یو او چت کې اوچت کې د ګاړو مالک یو ګرځي او څوک سره بیا حتی نشه رسیدي او باز بادشاہي کته کته کته کې داج کې چې بیا لپنګي بیا د کیسونو پیسې وسره نه چې یلا کړه د یو نه موږ ماشومانو هغه علاقه کې د یو کس سره موټرو شین موټر اگر چا بیکاره غو نه خود چا سره موټر نو موږ به پلاره کاکا راغې موټر راغې نن هغه سره د خپل سیکل مالک نشي جوړې دي ما په خپل سره ګوري دا او هغه خلک مې ولي دا چې لار به صفا کولې ناله به صفا کولې ا په دې به مزدوري خپل کمال حاصل او خپل مزدوري نن هغه د کلبونو مالکانو د لبونو مالکان دي الله ودا زما کار دے ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له د چانه بن کما نو سوکه کولاول ولا نشتا ارس په بن کما او چې چانه کولاو کما نو سوکه بندول ولا بیا نشتا عزت والا ذلت والا حکومتونو والا بادشاہان والا اور قول والا ټول مالک سوکه الله دا اوس موږ ته قران کې ملاوي خو قران هم زکو کنه قران سره موږ مینه ساتو نفس بس قران روالا اوې په دې کو کار نه کیږي دا خدا سي مثال ذکر کړو بیان نو کې چې چر د خسور کړي او مې خپې غما او هغه په شاپر کې چول مزه بوې کوي اګوت نه وړي خله ته کې نو مزه په نه حاصله نو دې بویو دې سفیده ملاویږي یره دې خسته بوی کې یره بوی کې ته اوسکا نه مړه دې ذایقه اوسکا سوره مزه کوي سوره خوند پدې کې دا د دې ذایقه د سکلې خدای ګواله چې د شپې خلکو له فګولو هم نو ورځي من کتاب د شپې ګورو مخه سره ودیو اوره دا داسې د مزي کتاب دی قسم په خدای صحابه وي کده دې په خون باندې بادشاہان خبر وي نو زمونږ زونه به پتول سوري کړي وي فلول وي او خوشحالي او سکون به زمونږ درنه وکړي وي خپل لکه به یې خوي خو خدای چې زمونږ درونه بادشاہان د خوشحالي خبر نه دین کې داسې سکون دی داسې خوشاله بیا قران زسار په دې دوره کې درس کې طلباء او درس کوم سال زه و بجې کېنم او مازیګر 15 سار 5 بجې د پاسې یو غنټه پدې کې وقفای سو دو غنټه کې ناشته شي ها ته پوسو کله چې رسېبنا یره د پیریډ سیوا چې بزیر دماغ بس ټول کار نه کوي ساد و بجې سره او پنځو پورې درس کوي دا واته لس دولس غنټې شوې دا فن کتاب دی دا د مزي کتاب دی کاش که خلکو دې نه फायदा حاصله کړي او د دې به ته پوسم کیږي نو ما مقصد دا چې د قران نه تعبیر الله په نور سره کوي چرونه خلک نو باز یو تیار پکې شرک وا د بے حیا نو صورت یاري دي نن زناګانې دي لواطتونه دي سودونه دي حرام خوري دي پردي حقونه والي دا پدې کې دي زو کله دې کولاو کو او حاضر تشریح کوي ان شاء الله په فضل د الله سب سودونه کې سود کې قران دې صورت کې الله وي پنځه د سورته بقره اخر کې چې چا سود کو نو پنځه دفعه به الله لګولې نو الله سو جنگ کولې شو پیغمبر سره او چې معمولی ذره حدیث کې راځي چې کم یو انسان سود کوي ناغه داسې ګناه کې مبتلا دی لکه د خپل مور سره شپږ دیر زله روزانه زنا کوي شپږ دیر زله روزانه پس نه مبتلا دی نو دا عمل سو کولې شي خپل مور سره او سودی کوي پیغمبر ویلی دی صحیح سند باندې حدیث ثابت دی دا رنګه حرام خوري چې معمولی ذره په ګډه کې پراتی رونو واوري معمولی ذره پردې حق استاد پاراغه جایز نو په غلط طریقه تاغه حاصل کا نو پنځلوي خرج صاحب حدیث ته داغه انسان عبادت نه قبليږي دغه روانو مونږ نه قبليږي سلوختو کې چل رااله سلوختو کې حج راغې سلوختو کې روزه رااله سلوختو کې عمره رااله سلوختو کې بهتر بهتر اعمال راځي هغه ټول اوف تباش نو ور خپل عبادتونه خراب وروړه خدا اعلی چې مون قران ته کیرو سپور خورا اوچ خورا سره خورا ساګو سره خورا جواری سره خورا او بو سره ګټ کوا دا غي مزه خوند چې د حلال وي ته کبانو چرګانو میانو تناسه غلط او په غلط طریقه دې حاصل کړي یا ساته به جهنم حدیث کې راځي نه به حدیث یې به بس کو نبی علیہ السلام پر خطه دا جبريل را سره او پر چې خطه دنم نو ما سکسان ولیدو چې ډیر زیات غټ پټو ګډو کې غټ غټ مالان پراتو او چې غب ودریدو نو بیا په پریوته ده ما جبريل نه تاسو کوم نه هم یا جبريل تا کوم خلق دی ودریدې نه چې ودریږي نو پریوزي غټ غټ مالان پک پګړو کې پراته وي جبريل ما ته وی دا غسوت خوارې چې سوت کوي الله دې موږ د سود نه وساتي سود لین دین چې چا بالکل پرې دی ما یو ځای کې د سود بیان وکړ یو سړی 25 لک روپۍ په سود باندې ګټه واغه بالکل ختم وې ما دا څه بیان نه اورېدل دا خو ما معمولی اس زمن کې خبردار سود باندې چې سوره قران او احادیث تدې دې ځای سره چې دا هغه هغه پروګرام ټول ختم کړي سود باندې ارس دا سود نه اولادم پیدا کیږي نو چې حرام دې نو ست عبادت کله قبلي ا د سود خور سره قرباني نه کیږي ټول فقها ذکر کوي دی ویل سودی سره مونږ نه کیږي نه مونږ سره کیږي هو مخکې راکنو بیا کوشش کوو سودی مما کې هو خوا کې چې ولال له نو مونږ کیږي اور سره چې مشرک سره مونږ کیږي نو سودی سره خود شرک عقیده خلقو د سر نه وکړه چې یو سړی دا کې دا چې د الله نه بغیر مخلوق د فائدې او د نقصان ذمہوار پیر فقیر ولی مړه دا په شکرانه او قلمونه پیش کړي یا ساته دا یو عبادت موزم نه قبليږي وره صرف باور سره پچا کو په یو الله باندې کو واخلو